الرحیم مناقب عمار و حذیفه رضی الله تعالی عنهما دا مناقب دی کارنامی دی د حضرت عمار او د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه انهما عمار دا د مکې مکرمې باشنده و او په اول الاسلام کې دی په هغه صحابو کې دی چې اول کې دوی اسلام راوړی دی د د پلار دی یاسر هغه هم په اولو کې د ده مور بی بی حضرت سمیه هغې هم اول ایمان راوړی خو دا خواران په دې مکه مکرمه کې داسې دغه غوندي و د امسیه چې امسیه و نو چې کله دوی ایمان راوړو نو د دوی تاریخ چې وګورئ او دوی کم ظلمونه کړي دي د خلکو سره نو د سړی چې ما وی نن مکې ته لاړ شي که نه او دا ظلمونه رایاد کړي نو سړي باندې دا ویښته نیغ شي چې یا ربه دې ظالمانو په دې مکه کې دونه سخت ظلمونه کړي دي دی ابو جهل دا یاسر به وهه او ټکاو دقسې د ده مور حضرت سمیه بیبي وهله به او ټکوله به او په یو ډیر بدې طریقې سره هغه غریبه شهیدم کړه حضرت سمیه نن که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې په اسلام کې اول بني آدم چې شهید شوی دی هغه څوک دی نو تاسو به وایئ حضرت سمیه بیبي سمیه د یاسر صاحب ښځه وه او د حضرت عمار صاحب مور محترمه وه ډیر ظلمونه کړي دا د غیر واغشته عمار ده باندی عذابونه ورکول شروع کړه شروع کړه وی یا لکانو څه رانه غواړی وی پیغمبر علیه السلام پسې بدې ردي ووایه ده نه ویلې انسان کمزوری دی آخر کې مجبور شو دسه د کفر ټکی ووی چې د کفر ټکي ووي رسول الله خبر شو چې رسول الله خبر شو خلکو وی حضرت عمار مرتد شو عمار مرتد شو رسول الله صلی اسلام وی کلا هغه نشي مرتد کېدی هغه د سر د ویښتو نه د خپو د نکونو پورې د ایمان نه ډک دی چې دې کې ګورو حضرت عمار راغی او رسول الله ته جړا کوي وایي څه چل دی وایي صاحب ډېر خراب کار مې وکړ وایي څه دي وایي دې کافرو زه راونیولم او مړ کوله مې د مجبورۍ د وجې نه ما د کفر کلمه وویله پیغمبر اسلام ورته وایي ړه دی څو وایي زړه مې په ایمان باندې کلک ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که بیا درته دا موقع میلاو شوه بیا هم دا ټکې وایه خیر دی دقسې عمار صاحب یا عمار صاحب یو ځل ګوډې اغشتې دی چې زه ځم اوبه راوړم پیغمبر له صحابو ته رسول الله وی دا به د اوبو نه منې کیږي چې لاړو یو کویو لرې چې دو بره استې چې ګورو یو تک تور سړی وراغی او ده ته وایي دا اوبه ولې راوباسې سله ته چا درته ویلی دي ورسره یې جنګ وکړو چې جنګ یې وکړه نو دم ورسره لاس واچو نو فسرعه دې عمار دا سړی راسمبلو چې راسمې له وبس هغه ځان خلاص که لاړ رسول الله ورته وایي څه چل شوی وایي صاحب دغسې تور سړی راغی او زه یې دغه کړم ما سره یې پرزونې وکړې ما راسم لولې په نفس ورته وایي ذالک شیطان دا شیطان خو چې دې تکه ده اوبو لتن رسول الله خو یو سړی به د اوبو نه منې کوي خو پیغمبر ورته وویې ربه دله پنۍ ورکې نو د رسول الله په مبارکه خوله باندې الله تعالی دله د شیطان نه څه ورکړې وه پنۍ عمار ابن یاسر او حضرت حذیفه حذیفه خو پیژنې حذیفه ابن یمان رازدار د رسول الله چې د منافقانو د راز خبرې هغه دته کړې وي حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن القمة قال رضي الله رحمه الله القمة لوی فقيه دی ډېر لوی د دین عالم دی د عبدالله ابن مسعود صاحب ډېره شاګردي کړې ده دی د علم د طلب دپاره شام ته لاړ چې داسې شام کې صحابه دي چې زه د هغوی نه دغه دی دا سبق وویم قال القمه وی قدمت الشام زراللم شام تا قدمت الشام زرالم شام تا اوس د سبکونو د پاره د حدیثو د یادولو د پاره دی د کوفې نه راغې دغه ته لاړ شام ته چې شام ته لاړ فصلیت رکعتین ما منځ وکړه دوه رکعته غالبا دی هغه د جامع دمشق نه دی د دمشق د جماعت د دمشق چې کوم لوی جماعت دی هغې کې دوه رکعته مونځ وکړو او بیا دعا کوي ثم قلتو بیا ما اووی اللهم یسر لی یا الله آسان کې ماتا جلیسن یو هم نشین جلیس هغه کس ته وایي چې څوک تا سره ناست دي چا سره کینې ربه ته اسان کې زما دپاره جلیسن یو داسې سړی چې هغه سره کینم او صالحا نیک وي دا دعا کوي دوه رکعته مونځ یې وکړه د مانځه پسې وایي ربه داسې کس راته راکې چې زه ورسره کینم او نیک سړي خیر مونځ مې وکړه بیا رالم دلته یو ډله ناسته وه فاتیتو قوما زه رالم یو قوم ته دغلته ډله وه فجلستو الیهم زه کیناستم د هغوی سره فجلستو زه کیناستم الیهم د هغوی سره فاذا شیخون پس ناګنه یو عالمو شیخ منه کوي ماهر تاسو وایې که نه شیخ القرآن یا شیخ الحدیث فاذا شیخون پس ناګنه یو لوی عالمو او قد جاء هغه راغی چې راته راته زما خواته کیناستو حتی تر دې پورې جلسه چې دغه عالم کیناست الی جنبي زما خواته د خو سوال کړی و چې ربه داسې کس راتله راکې چې ما سره ناستی او نیکی نو چې دې زما خوا سره کیناسته ما وی خدایه دا څوک دی نو قلتو ما ووی چې من هذا دا څوک دی داسې بل سړي نه مې غلې غونې تپوس وکړ چې دا زما خواته سړی څوک دی قلتو ما اوې من هذا دا څوک دی نو قالو د خلکو راته ووې دا پیژنې نه ابو دردا دا حضرت ابو دردا دی ابو دردا ډیر لوی شان والا صحابی دی دردا دا د ده د لور نامه ده نو ابو دردا ای پلار د دردا د د خپل نامه ده عویمر عویمر ابن عامر خپل نوم دی عویمر د والد صاحب نوم دی عامر دا اوس داسې خو مې اورېدلی وریاځه خو دغه خو مې نه پېژند که نه چې دا دی سخ خوشحاله شوم نو ما وته مخ راواړو فقلتو ما وته وی حضرت انی دعوت الله ما خو دعا غوښتلې وه د الله نه ایو یسر لی چې الله اسان کی ماته جلیسا یو هم نشینه صالحا نیک الله را لته راکړې فیسرک لی الله ته اسان کړې زما دپاره خیر خبره کولی نو ما ته وی د کم قوم نه قال دی ابو دردا راته وی ممن انت د چانه ته د کمی علاقې د کم قوم نه ممن انت د چانه قلت ما وتوی من اهل الكوفه زه د اهل کوفې نه ما هغه د کوفې د باشندګانو نه دلته رالم څه له راغلی چې حدیث وورم نو قال قلت ما ورته من اهل الکوفه وی نو خدای دې په خیر که نو ولې په کوفه کې تا ته پته نه لګي چې څونه لوی لوی علما دي صحابه کرام دي دلته څه ضرورت دی چې دونه تکلیف دی وکړه نو قال ابو دردا ابو دردا راته وی چې اولیس عندکم ابن ام عبدن آیا نشته دی ستاسو سره ابن ام عبد هغه لوی شان والا صحابي چې د رسول الله خاص خادم او اور وخت کې به د ده سره ګرځېده عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عبدالله بن مسعود صاحب لوی شان والا صحابي دی د ده مور وه د ده خو نامه عبدالله دی که نه عبدالله نو د ده مور ته به خلکو وی ام عبد ام عبد نو ایا نشته دی په تاسو کې زوی د ام عبد هغه لوی شان والا صحابي پخوا به خلکو وی الله چې خلکو له علم ورکوي نو په خدمت ورکوي دا هم د رسول الله خادم و صاحب النعلین هغه عبدالله ابن مسعود چې هغه خاوندو د هغه پڼو د رسول الله صلی الله وسلم نعلین معنی کوي دوه پاڼې پیزار چې کله به رسول الله صلی الله وسلم دا خپل پیزار مبارک وویست هغه به را ده راواغشت او زر به د لاسونو بنګړي کو یو لاس کې به یو ورکړه او بل لاس کې به بله ورکړه دا به د ساتله وله چې کله به رسول الله صلی وسلم په خپو کولو ته ضرورت و خوشقسمته صحابي و دی به ورغې هغه ته به یې په خپو کړې ګوره خادمو صاحب النعلین چې هغه خاوند د څو تاسو به دا یاد کوئ ښه چې صحابو کې کم صحابي دی چې د هغه ته ویل کېږي صاحب نعلین والوساده بالغ خاوند د بالغ دا داسې وړوکې غونې بالغ بوده به ځان سره ګرځو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بالښت ته ضرورت وي زه به یې ورته ورکوم والمطهره او خاوند د مطهرې مطهره منه کوي اله د پاکولو مشکیزه هغه وړوکی ګوډی چې خلک پکې چې دی د اودس لپاره اوبه اچوي تاسو خو نن ورته لوټه وایې خو دا به د ګوډی و وړوکی ګوډی به و هغې ته به یې مطهره وي والمطهره او هغه خاوند د مشکیزې مړه که سفر به و که بل به و داسې وړوکی غوندې ګوډی و او دا به د ځان سره ګرځو چې یاره که د رسول پاک اوبو څکلو ته ضرورت شي یا یو دس ته ضرورت شي دا به دغه کول صاحب النالین هم شو صاحب الوساده هم شو او صاحب المطهره هغه هم شو دا تاسو کې نشته چې دلته راځي معلومیږي دا خبره علم له سفر کوه خو اول د خپلو علماو د علاقې د علماو نه سبق ووایه نو چې بیا دلته نور سبقونه نی کنه نو بیا بل ځای ته لاړ شه دا اوس ګوره پکې دغه راغې منقبت د چا راغې د عبدالله ابن مسعود سه بل ولیس فیکم ابودردا ورته وایي دویم ایا نشته په تاسو کې الذي هغه کس اجاره الله چې پنۍ ورکړې و هغه ته الله من الشیطان د شیطان نه رسول الله حضرت عمار ته دعا کړې وه چې یا الله دله د شیطان نه پنۍ ورکه رسول پاک به تعجب کو و عجیبه عمار دی نو دی قوم له دعوت د جنت ورکوي او قوم د له دعوت د دوزخ ورکوي د به وی کنه قولو لا اله الا الله نو دا دعوت د جنت شو هغوی به وی نه نه نه نه نه نه نه داسې خبرې مه کوه یا مل یا لات یا منات یا عزا دا وایه ولیس فیکم ایا نشته په تاسو کې الذي هغه کس اجاره الله چې پنۍ ورکړې و هغه ته الله من الشیطاني د شیطان نه څنګه پنۍ یعنی علی لسان نبیه صلی الله علیه وسلم په هغه ژبه مبارکه د خپل پیغمبر چې هغه عمار دی دا منقبت شو دریم اولیس فیکم ایا نشته دی په تاسو کې صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم هغه خاوند د راز د پیغمبر علیه السلام دقه وخت کې د صحابه چې د آخري زمانه وه که نه نو زیات صحابه لاړل دغه ته دغه کوفه او دې بصرې باندې آباد و انس صاحب هم بصرې ته تللی نو دا ځینې بیا د صحابه روره مرکز و الذي هغه خاوند راز لا, لا يعلم احد چې نه دی خبر په هغې باندې هېڅوک غیره بغیر د هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت خزیفه ته د منافقانو په باره کې راز خبرې کولې حضرت عمر څومره لوی هستی ده خو چې په مدینه منوره کې کله به د چا شکو په یو سړي باندې چې دا چرته منافق نی چې چا به په یو سړي باندې د منافقت شکو او مړ به شو نو عمر صاحب به حذیفه ته کتل چې تورګه دې په جنازه کې شاملیږي که نه شاملیږي که جنازه کې به حذیفه شامل شو و یاره لکه دا منافق نه دی موز به وکړو خو که حذیفه به شامل نشو وی دا منافق دی هغې له به نه ته ښه پوه شوې په دې باندې منکبت پکې د چا راغی د عمار هم راغی چې اجاره الله علی لسان نبیه او دویم پکې منقبت د چا راغی د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دا اوس یو بله خبره دی کوي ثم قال بیا حضرت ابو الدرداء وی دی القمه ته وی وایه کنه استاد ستا استاد عبدالله ابن مسعود د دې ځای تلاوت څنګه کوي حضرت ابو دردا د حضرت القمه نه تپوس کوي چې القمه په کوفه کې ستا استاد عبدالله ابن مسعود صاحب چې دا, دا صورت وایي نو تلاوت څنګه کوي فقرأت علیه نو ما اولست په ده باندې دا تلاوت اوس دا تلاوت د عبدالله ابن مسعود صاحب تلاوت بل شانتې و هغه داسې دی ما ورته اولسته چې استاد صاحب به داسې وي واللیل اذا یخشا قسم می دی پشپا چې کله هغه پټ کی هر یو سیزه والنهار قسم می دی پر ورځ اذا تجلا چې کله هغه ښکاروالی وکړي والذکر والانثی هلته څنګه دی وما خلق الذکر والانثی دلته دا خلقه ټکې دغه دی غورځېدلی دی والذکر والانثی نو قال چې ما ورته القمه وي دا تلاوت وکړو نو حضرت ابو دردا وی په خدای قسم چې ما د رسول الله نه هم داسې اورېدلی دی دا اوس دلته شام کې خلک راغلی دي او ما سره لانجې کوي چې ته تلاوت غلط کې او داسې غلط مه کوه خو چې عبدالله هم داسې وایي که نه نو بس اوس زما زړه دغه شوخه یقین وکړه لقد اقرأنیها یقینا لوستلیو ما ته دا صورت لقد اقرأنیها یقینا لوستلیو ما ته دا صورت چا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام خدا سه نه چې بلواسطه من فیه فی مانا کوي خوله من فیه د خولې مبارکې د هغه نه د هغه د خولې مبارکې نه ما ته ولوسته الی فی یا زما خولې ته هغه به په خپله خوله مبارک وي ما به په خپله باندې وي مطلب ډاره کې ماته ووي اصل کې دلته داسې دی چې دا والذکر والانثا دی که وما خلق الذکر والانثا دی زمونږ عام تلاوتونه چې کوم جمهور صحابه کوي نو هغه دی وما خلق الذکره والانثی زمونږ قرآن مجید کې همداسې دی خو حضرت ابو دردا او حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغوی به داسې وي چې والذکر والانثی دا به وي اصل کې داسې دی چې تاسو وګورئ د قرآن مجید نازلیدلو ته نو کله د قرآن مجید آیاتونه نازل شوي وي خو یو ټکی پکې نی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تلاوت صحابو ته کړي بیا د هغې نه پس پکې بل ټکی راغلی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وایي چې هلکه هغه آیات چې وکنه هغه به داسې وایې لکه دا داسې وایې که نه په دویمه سپاره کې نه دي د روژې په باره کې چې د مزی تور نه تلاوت داسې و خلکو دا یاد کړی و بیا چې دی ځینې خلک غلط فهمې کې وپوهېدل نه نو الله تعالی دا ټکې نازل کړو چې منل فجر منل فجر دقسې دلته هم دا و چې واللیل اذا یخشا والنهار اذا تجلا والذکر والانثی بیا خلک په دې نه پوهېدل نو الله تعالی د دې وضاحت لپاره بیا دا ټکی نازل کړ چې وما خلق الذکر والانثی صحابه دا ټول واورېد خو ابو دردا او عبدالله ابن مسعود صاحب دا ټکی بیا نو اورېدلی چې الله پاک دا ټکی نازل کړ چې وما خلق الذکر والانثی دوی به هم په هغه زوړ قرت باندې تله چې والذکر والانثی وایه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال إبراهيم نخعي دا د حضرت الکما شاګرد دی ښه ابراهیم دا زمونږ د حضرت امام صاحب د استاز استاز دی زمونږ د حضرت امام صاحب استاز حماد دی حماد او د حماد صاحب استاد ابراهیم دی او د ابراهیم استاد القمه دی او د القمه استاد عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی زمونږ د حضرت امام صاحب د ډیرو صحابه په سلسله د شاګردۍ کې د خو زیات شاګردي په سلسله د دغه کې دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال ابراهیم وی ذهب القمتو لاړو استاذ حضرت القمه الى الشام شام ته طالب العلم دی د علم د طلب د پاره لاړ فلما دخل المسجد کله چې دی ننوت جماعت ته نو قال دوی دعا کوي اللهم یسر لی یا الله اسان کې ماته را کې ماته جلیسن یو هم نشین صالحا نیک فجلس چې ګورو اوس یې پیژني نه او لاړه د حضرت ابو دردا خواته کیناست فجلس کیناست الی ابي دردا ابو دردا ته سره پیژني نه بیا د علقمه تپوس وکړو چې دا څوک دی وایي دا خو ابودردا دی نو فقال ابودردا ابودردا ورته وایي ممن انت د کم قوم نه ته د چا نه یې ته د کم ځای نه نو قال القمه ورته وایي من اهل الکوفه زه د باشندګانو د کوفې نه سله راغلې وایي د حدیثو د اورېدو د علم د حاصلېدو دپاره قال ابو دردا وته وی الکه ول ستاسو علاقه کې علما نشته الیس فیکم ایا نشته په تاسو کې الیسا دا ټکي څنګه دی فیکم ایا نشته په تاسو کې داسې ورته وایي او قاله دا قاله به ورسره وایې یا داسې وایي چې منکم الیس منکم ایا نشته دی ستاسو نه الذي هغه کس اجاره الله چې پنۍ ورکړې وه هغه ته الله د شیطان نه علی لسان نبیه وسلم په ژبه مبارکه د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام عمار ته دا دعا کړې وه که نه چې یا الله دله د شیطان نه پنۍ ورکې د چا نه پنۍ ورکړې وه من الشیطانې د شیطان نه یعنی مقصد د ده چې دی د ابودردا په دې کس سره څوک دی عمارن عمار او ولې تاسو کې هغه نشته قلتو ما ورته ووی بلا ولې نشته نو قال ابودردا راته وی اولیس فیکم آیا نشته په تاسو کې او قال یا داسې وایي چې منکم آیا نشته د ستاسو نه صاحب السر هغه خاوند د راز د رسول الله چې هغه پیغمبر اسلام به ورته د راز خبرې کولې الذي هغه لا يعلمه چې نه دی عالم په هغې باندې غیره بغیر د دنه یعنی مقصد د ابودردا څه دی حذیفه حذیفه ابن یمان قلت بلا ما وی ولنا قال هغه راته وایي الیس فی خو ګورې حضرت حذیفه رازدار د رسول الله و خو دا د منافقانو باره کې ښه د منافقانو یو عبدالله بن مسعود دی عبدالله بن مسعود ده ته هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هر څه معلوم ښکاره او پټ خو هغه د صحبت د وجې نه خا الیس فیکم ایا نشته په تاسو کې او قال یا داسې وی منکم ستاسو نه صاحب السواکې هغه خاوند د مسواک کله به چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مسواک وو دا مسواک پته د واغشت نو ځان سره به یې کېښو استاد صاحب به وي یو یو من به دی د خوشحالۍ نه غټېده چې دقسې ما سره د رسول الله صلی وسلم مسواک دی واقعي قابله ښه ده دې وه چې سړی خوشحالي وکړي صاحب سواک خاوند د مسواک نو ریا ته تاسو به څه کوئ دا هم را, را یو ځای کې او هغه مخکیني هم ورسره یو ځای کې سر کې لیکه نه وه صاحب النعلین صاحب الوساده صاحب المطهره او دلته به سوی صاحب سواک اوی سواد او قال اوی سواد سواد سی ته وی دلته معنا کوي راز پټې خبرې اوی سواد یا خاوند د پټو خبرو اصل کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د ده ټول ژوند د ده سره بې اندازې تعلق و دی به داسې پیغمبر اسلام سره ګرځېده او د ده کور ته به وطه ننوته چې ناشنا سړی به راغی نو خلکو به دا ګمان کو چې زما خیال دی دا د رسول الله د کورنۍ نه دی نو چې چا سره په سفر کې می او په حضر کې می او هر وخت ورسره خو د هغه هر څه درته معلومي نو د سواد معنا کوي پټ د هغه پټو خبرو د ده نو قال بلا وی ولې نه بیا تې تپوس کوي قال ابو درده ووې الکامه ته وایي چې عبدالله ابن مسعود صاحب د دې تلاوت څنګه کوو کیف کان عبدالله یقرأ او څنګه به او عبدالله یقرأ چې هغه به تلاوت کو هلکه دا به یې څنګه وي چې واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی نو قلت ما به ورته وي داسې به وي چې والذکر والانثی وی خدای په خیر که غصه شو دا د دې علاقې دا خلک نه دي دا ماته وایي ته تلاوت غلط کې داسې مه وایه ما زال بی همیشه او په ما هؤلاء دا خلق چې ته غلط وې او ته غلط وې حتی کادو قریبه وه چې دا خلق یستذلوني زه خویولې وې عن شیء د یو شي نه سمعته چې ما اورېدلی دی من النبي صلی وسلم د پیغمبر اسلم نه دونه زور یې راله راکه راکه راکه چې قریبه د زې خوځولې وې او دا خپل تلاوت ما پیښې وې د والذکر والانسا په ځای مې داسې ویلې وې چې وما خلق الذکر والانسا نوره خبره تاسو وکړه بابو مناقب ابي عبيده بن الجراح دا باب دی د منقبتونو د ابو عبیده ابن جراح د منځ کې پکې دغه راغله غیر عشره مبشره عمار صاحب عشره مبشره کې نه دی حذیفه عشره مبشره کې نه دی خو هغه عشره مبشره را شروع کړي دي ابو بکر صدیق ووی عمر فاروق ووی حضرت عثمان ووی حضرت علی ووی او دقه رنګ حضرت سعد ابن ابي وقاص دا یووی طلح ابن عبیدالله یووی او نن ابو او دا دغه نه دی دا ابو عبیده ابن جراح د دوه عشره مبشرو کې دوه صحابه پریښي دي چې د نه دي بیان کړي رسو به دی ورته اشارې وکړي خو بیان یې نه دی کړی یو عبدالرحمن ابن عوف سرنامه ولا نه دی خنور تغه راغلی دی او یو حضرت سعید ابن زید نو رضی الله تعالی عنه نو مطلب دا دی چې په عشره مبشرو کې دی د اتو بیان یې کړی دی او دا دوی نه دی کړی دا پکې اخیری دغه دی ابو عبیده ابن جراح لوی شان والا صحابي دی د د خپل نوم دی عامر د پلار نوم دی عبدالله د نیکه نوم یې دی جراح دا دلته چې کوم نسبت شوی دی نو دی نیکه ته شوی دی ابو عبیده ابن جراح او د د نور صفتونه پرېږدی بس دا یو صفت بس دی چې رسول پاک به وي د هر امت یو امانتداري خو د دې امت امانتدار چې دی هغه ابو عبیده ابن جراح دی په دا یو صفت په دې امت کې چې د امانت کم صفت په ابو عبیده کې دی که نه نو داسې بل صفت بل چا کې نشته امینو هذه الامه امانتدار د دې امت هغه د نجران عیسیان نور راغلي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره بیا خبرې ترې کولی او بیا سوره آل عمران راغی دوی ته بیا دعوا وشوه چې ایمان راوړی و ایمان نه راوړو چې ایمان نه راوړی جزیه قبوله کړئ دوی وی جزیه قبلو دونه دونه به جوړې درکوو دا هر څه به دله درکوو نو دوی وایي چې حضرت موږ سره یو داسې سړی ولیږه چې امانتداري او چې هلته موږ مالونه ورکوو چې هغه تا ته صحیح را رسوي اوس داسې به څه کې چې ته ولیږې ده چې په پلاني پوست باندې شه هلکه د قوم مشر شه او هغه هر څه کور ته وړي نو پیغمبر سم ورته وی سبا به د سره داسې سړی ولیږم چې هغه په دې امت کې د ټولو نه زیات امانتدار دی هر سړي دا تمه وه چې ما به ولیږي بل وی ما به ولیږي بل وی ما به ولیږي ریاضه دا د مال تمه نه وه دا د دې صفت تمه وه چې زه په دې کې راشم چې امینو هذه الامه سار چې و حضرت ابو عبیده ته ووې چې هلکه ته ورسره لاړ شه ما وې دا دی امین هذه الامه دا شام چې فتح شوی دی د اسلامی فوج دی جرنیلو ابو عبید ابن جراح او د ده په مشرۍ کې بیا شام فتح شو چې شام فتح شو د شام گورنری امارت د ته ملاو شو عمر صاحب دې دغه که د علاقې امیر که چې امیر یې که دې بیا هغه خلکو دا تقاضا وکړه چې حضرت عمر د موږ سره ملاو شي رادي شي نو دا به زموږ لږ عزت ابو عبیده صاحب حضرت عمر ته جواب راولیږه هغه وی بلکل صحیح ده ور روان شو ابو عبیده صاحب پوهېده چې حضرت عمر څنګه دی اوس به شاړ پاړ را رواني حضرت عمر به هغه جامې نه اغوستې چې په هغې کې به د لسو یا د دولسو پیوندونو نه کم پیوندونه وو وایي په خدای یقین وکړئ چې په کومه جامه کې پیوندونه وي او هغې کې کم خوند دی که نه نو دا نه دی استاد صاحب هم دا بزرګان نه دي دا بزرګان دوه قسمه دي یو عجزه ته زور ورکوي یو د الله نعمتونو ته زور ورکوي ځینې بزرګان وایي دا مال د الله نعمت دی پکار چې الله په تا باندې دا د خپل نعمت وویني نوې نوې جامې اغونده ځینې خلک داسې چې هغه د تواضع کوي نو حضرت عمر دې ډله کې و چې دا زړې جامې دا بزرګان وایي وایي د جامو اهتمام هغه څوک کوي نن وایي اسریګانې هغه څوک کوي چې چا کې خپل کمال نی نو دا بناوټي کمال ځان له جوړوي او چې چا کې خپل کمالي خیسته عالم دی خیسته بزرګ او تقوادار دی مونږ وی پیر دی هغه څه کوي هغه که زړې جامې واغوندي هغه ورسره خوند کوي او که شلېدلې واغوندي هغه ورسره خوند کوي او که نوې واغوندي هغه ورسره خوند کوي او چې هر څه وي نو حضرت عمر به دا کو نو ابو عبیده ابن جراح ولز تیاره جوړه جامه نوې جوړه جوړه کړه مخې له وله راغی استقبال له وی حضرت د شام خلک داسې ډیر دغه غوندې دي نوې پړق پړوق جامې غوندي او دا جامې چې ته وویني نو بیا به مونږ پورې خاندي دا جوړه بدله که حضرت عمر وله جواب کوي چې ابو عبیده له اوسه پورې پوه نه نحنو قوم اعزنا الله بالاسلام دا د هغه دغه وه نحنو قوم اعزنا الله بالاسلام پوهېږي موږ یو قوم یو مسلمانان الله موږ ته عزت په اسلام راکړی دی چی دا اسلام مونږ کی وی په ټوله دنیا به دغه یو خو که اسلام نی کنه چې شپاړس غوټۍ خو دلته ولګي او شپاړس دلته ولګي هېڅ کار نه کوي نو دا به د هغه دغه و خیر دی چې ورسره لاړو تاسو ته ګورنر هاوس د ده چې کوم ځای و هغې ته ورغی هېڅ نشته یو مسله ده پرته ده یو داسې وړوکی غوندې کڅوړه ده راځوړنده ده تیلې منځ کې هېڅ هم نشته عمر صاحب ورته وایي دې کې څه دي وایي صاحب دې کې ډوډۍ ده سړه ډوډۍ ده وایي په دې څه کې وایي روژه مې ده ماښام به پې روژه ماتوم اوس دا نه چې امیر المؤمنین راغلی دی او دا نه پې ولګوه او دا نه پې ولګوه د کوم ځای نه ولګوه ریاضه د قوم پیسې پې ولګوه نو د قوم پیسو خو به الله پوښتنه کوي او ابو عبیده وایي ما سره شته نه عمر دی او راغی امیر المؤمنین دی قدر بې اندازې هر څه بې اندازې ډوډۍ خپل کار دی موږ سره ډوډۍ چېرته ده هغه ورته وایي پویی یې وایي هسې په ځان دغه کوي وایي ابو عبیده دا داسې حالت دې جوړ کړی دی دا علاقه خو ډېره آباده علاقه ده د تجارت مرکز دی او ته داسې شاړ پاړ اوسېږي وایي ما د رسول الله سره واده کړی دی چې حضرت دا څه حالت مې تا سره دی چې دا بدل نه کړم نه سیم دته خلک څه وایي امینو هذه له امه قال هغه وفرمایل ان لکل امت یقینا د هر یو امت دپاره وي امینا یو امانتدار ګورې امانت دی لوی صفت دی معلومه شوه که نه امانت هغه ډېر لوی صفت دی نن چې تاسو کاروبار کوئ ځان کې امانت پیدا کې امانت حقدار ته خپل حق په وخت رسول یقین وکړئ چې د لنډي کوتل باچایان به یې جیب کې به درسره هیڅ نی هر سړی به د باندې اعتماد کوي د هر امت دپاره وي امینا امانتدار و ان امیننا او یقینا امانتدار زمونږ او یقینا امانتدار زمونږ ایتها الامه د دې خپله لفظي معنی ده ای امته ایتها الامه ای امته لیکن تاسو به دا ظاهري معنی نه الی دلته به معنی کوې تخصیصو و ان امیننا او یقینا امانتدار زمون ایتها الامه خاص دا امتو خاص د دی امت چې دی نو هغه څوک دی ابو عبیده ابن جراح هغه حضرت ابو عبیده ابن جراح دی لږ ځان سره سوچ وی کوي بزرگان وی الحمدلله ثم الحمدلله چې په دین کې زمونږ اکابر شته ښه د چا به اکابر نی د دې کافرو نه تپوس وکړئ د دوی اکابر نشته عیسیانو نه تپوس وکړئ نشته یهودو نه نشته زمونږ د مسلمانانو نمونې شته که څوک راته ووایي چې ستاسو د دین کومه نمونه ده چې موږ هغسې ځان جوړ کړو الحمدلله موږ پیغمبر پیش کولی شو صحابه پیش کولی شو امامان پیش کولی شو استادان پیش کولی شو صوفیای کرام بزرگان پیران پیش کولی شو خ... حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سلطة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفه وایي چې رسول پاک وی نجران وفد دغه دغه کړی وکنه چې حضرت موږ سره یو امین ولیږه چې دا کم ستا مالونه دي چې دا وله ورکو تاله راوړي نو رب پیغمبر اسلام وویل اهل نجران هغه خاوندانو د نجران ته نجران دی دغه نه دی د یمن کې یو علاقه ده خلک وایي اوس دا علاقه دغه سره د سعودي سره دا د عیسایانو علاقه وه نو دوی ته یې ووې چې له ابعثن زه به خامخا ولیږم له ابعثن زه به ولیږم خامخا تاسو سره څه به د سره ولیږم یو امانتدار دلته لږ الفاظ دغه شوي دي خیال لري خامخا له ابعثن یا داسې وکړئ زه به خامخا مقرر کم دا الفاظ پاتې دي دا دوی نه ده لیکلې لاندې دوه ګوره یعنی علیکم امینه لابعثنا علیکم امینه زبا مقرر کم پتاسو باندې یو امانتدار خو کم امانتدار هغه دغه نه حق امینن هغه لایق امانتدار هر سړي وی چې ما ولیږي چې دا نامه زما شي فاشرف اصحابه نو تمه کوله اصحابو د پیغمبر فاشرف نو تمه کوله اصحابه اصحابو د ده یو وی ما به ولیږي بل وی ما به ولیږي د اشرف خپله معنا دی چاته سر ورښکاره کول فبعث رسول الله اولیګو ابا عبیده څوک یې ولیږه ابو عبیده ابن جراح مناقب الحسن والحسین دا حسن و حسین هم په معاشرو کې دي دا باب دی د مناقبو د حضرت حسن او د حضرت حسین دوست دغه دی دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم محترم دوه نسی دی د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه محترم دوه زامن دی حسن صاحب مشر دی حسین صاحب بیا دغه دی کشر دی دواړه لوی هستی دی حسن او حسین هسې مشهور خو حسین دی خو ګورې حسن کې چې کم کمالات وو ګورې هغه د حسین نه څه دغه نه دي ښه کم هغه نه دي وقال نافع ابن جبیر او اوی حضرت نافع ابن جبیر عن ابي هريره چې هغه روایت کوي د ابو هريره نه سوی عن عانق النبي صلی الله علیه وسلم معانقه وکړه پیغمبر علیه السلام الحسن د حسن سره دا بله مسله ده هلکه دا یاد ساتې یو کافر نښه هغه دی خدای ځان ته روږ کړي خو چې کوم څیز د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک سره لګېدلي او هغه ته کم عزت میلاو دی نو ګورې دونه عزت بل چاته نه دی میلاو کم څیز چې د رسول پاک د بدن مبارک سره لګېدلی وي او هغې ته د الله په نیز کم عزت دی نو دود بل چا نشته دغسې رسول پاک ناست دی چې ګورو حسن راغی وړوکی دی چې راغی پیغمبر اسلام ورته داسې کیه دې ته معانقه وایي او حسن هم ورته داسې کړه او ځان ته یې رادغه کې راتر غاړه ایسته خیال دی نو چې راتر غاړه ایسته ځان ته دا منقبت دی که نه دی ولې کوتعو بوتعو هر سړی رسول الله ځان ته راتر غاړه باسي نه دا دغه شو عنقه دغه ته وایي ښه را غاړه ایستل نو پیغمبر علیه صلات وسلام چې دی هغه معانقه وکړه عانقه نبی صلی وسلم را غاړه ایسته پیغمبر علیه السلام خپل ځان ته الحسنه حسنه حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رسول پاک خطبه وی په منبر ناست دی بیان کوي هغه خطبه نه هغه د جمعې بیان چې ګورو په دې کې دغه را روان دی حسن دا مشر دی وړوکی دی اوس را روان دی او نیکله راځي اوس کله را پریوزي او کله بیا را پاسي دا وړوکی چې اول رواني نو د کله را پریوزي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته د منبر نه راکوش او راویغشته ځان سره کینو په منبر د ځان سره کینو چې کینه اوس کله ده ته ګوري او کله د قوم ته ګوري ابو بکر وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د پیغمبر علیه السلام نه علی المنبر چې هغه ناستو په منبر رسول پاک په منبر باندې ناستو والحسن او حضرت حسن دا ناستو الی جنبه خوا د هغه ته پیغمبر اسلام خواته دی ناستو او ینظر الی الناس رسول الله به په بیان کې قتل خلکو ته مرتن یو پیرا و الیه او قتل به دته مرتن بل پیرا کله به خلکو ته قتل چې بیان کو کله به حسن ته بیان کو و یقول رسول الله به ابنی هازا زوی زما چې دا دی سیدون دا سردار دی د دنیا سردار هم دی خو سید اهل له جنه د جنت سردار دا منقبت دی که نه دی چې رسول پاک ورته ووایي دا سید دی بل الله د وحې په ذریعه پیغمبر ته ویلیو چې و د دې نوسی په وجه به دی الله تعالی ستا د امت د یو دوو لویو فرقو منځ کې صلح راولي ولعل الله شاید چې الله ان یصلح به صلح وکړي الله د ده په وجه بین فئتین په منځ د یو دوو ډلو کې من المسلمین د مسلمانانو د ده په وجه به الله تعالی د مسلمانانو د یو دوو لویو ډلو منځ کې صلح وکړي همدقسې ټکې په ټکې رښتیا شو حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې شهید شو خلافت ده ته ملو شو حضرت حسن ته حضرت معاویه صاحب خلاف کو د شام پوجونه د حضرت معاویه صاحب په مشرۍ کې رالل او د دې نور علاقو فوجونه د حضرت حسن په مقا دغه کې مرګتیا کې دقسې سره عام نسام نشو حضرت حسن ځان سره وی وینه د چا ده د رسول الله څنګه چې رسول پاک په دې امت باندې بې اندازې مهربانه و چې چا کې د رسول الله وینه یې هغه په دې امت باندې دغی مهرباني او ځان سره وایي چې ښه دا یو ډلم بلې ډلې ته سر نږدي چې کمې پورې ټول ختم دي یا به جنگونه رواني او یا یو ډله ختم شي ښه چې زما د وجې نه د مسلمانانو وینه توی شي د دې امت وینه توی شي نو په ورځ د قیامت به الله ما سره څه معامله کوي دا خبرې کولې بس فورا جواب معاویه صاحب ته ولیږ ورته وایي چې ته خلافت د خوښ دی حکومت د خوښ دی چې تا ته درکم و یو وی راشه چې درې چې درې کوم ورې کوم خلکو دا کم شرپسند چې دي دوی غوبلې جوړې کړې دا یې څه وکړو دا یې څه وکړو وایي نه ما د رسول پاک نه اورېدلي دي چې الله به زما په وجه باندې د دې امت د دوو فرقو منځ کې صلح وکړي هغه د هر څه ختم شو دا کمال دی حدثنا مسدد قال حدثنا ابن معتمر سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حضرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم ماوی حسین ام حسین دی خو ګورې حسن د هغه نه کم نه دی ښه دا بیله ده چې ځینې خلک هغې له شهرت ورکړی دی ټیک د هغه سره ظلم شوی دی خو ګورې که تاسو د حسن صاحب وګورئ نو ده سره هم ظلم شوی دی دا هم غریب شهید شوی دی اګر چې هغه سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی خو کمالات چې حسن کې دي نو ما وی دا د حسین صاحب نه دغه نه دي کم نه دي انه کان یاخذه دا اسامه وی چې انه رسول پاک چې دی کان یاخذه هغه به راواغسته دا اسامه والحسنه او حسن یو به په یو پتون کینو او بل به په بل پتون کینو و یقول او وی به اللهم انی احبهما یا الله زه د دوی سره محبت کوم هغه د کمال شو فاحبهما نو یا الله تم وسره محبت وکې او کما قاله قال دی وی اوتیا عبید الله ابن زیاد براس الحسین غالبا سن 61 هجری ده لوی واقع ده حضرت حسین صاحب کوفه ته روان دی د یزید نه دی یزید د معاویه صاحب زوی دا بادشاه دی د کوفې ګورنر عبیده ابن زیاد دی ښه عبیدالله ابن زیاد عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې ګورنر دی د حضرت حسین د مقابلې د پاره د فوجونه راولیږل ډیره تې وکړه دا لویه واقعه ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یو ظالم دی په نیزه وو چې راوغورځېد هغه جرنیل بل ته وایي چې سر ته پرېکه هغه باندې رپېدل راغل دا جرنیل ورپسې راکوشو هغه یې سخت ورټ استغفر الله او دا بد عمله ولګېد حضرت حسین چې دی فذبحه سړی ترې پرې په خانک کې واچو او عبید الله ابن زیاد ته بو یو ګورنر ته په خانک دی خانک کې د د سر پروت دی دوس لرګې راغشتې دی دا ډکې نی دا نله ډکې او کله وله په دا سنګو کې ورکی کله په دا شونډې وله ووهي کله وی ډېرې ښکلې شونډې دي اوس ټوخې کوي اوس ته ماته وې چېره دا ډېرې ښکلې شونډې دي او ټس راکې نو دا خندا ده کله وله په دا سنګو کې دا لرګې ورکی کله وله په شونډو کې ورکی حضرت انس یو بل صحابي دی ورته وایي ما دا هغه مبارکې شونډې دي چې د رسول الله شونډې پې لګېدلې دي و ظالمه داسې کې پیغمبر صلات وسلام به د حضرت حسین په شونډو باندې خپلې مبارکې شونډې کې داسې به دا غریب دغه د هغې نه پس بیا ما وی حسن هم داسې د معمولی حسین معمولی سړی نو بیا دوی باندې انقلاب راغی مختار ابن عبید عبیدالله نه دی دا یو بل انقلاب په دوی باندې راغی دا عبیدالله دغه که ویني و دنه سر کټ کړو هغه سر بیا مکې ته راولیږه عبدالله ابن زبیر ته نو ما وی دا هغه واقعه ده چې دې به ایمانه به د حضرت حسین دغه کو که نه هغه کله په سونګو کې ګوتې او کله به دغه کې دا عبیدالله ابن زیاد چې کله قتل شو د ده ملګري څه جرنیلان هم قتل شو نو دا سرونه بیا مکې ته چې راوړل اکابرین وایي دا سرونه پراتو داسې چې ګورو یو مار راغی وړوکی مار دی نری چمچمار او دې سرونو کې ګرځي داسې چې د عبیدالله سر ته ورغې په دې سنګو کې ورننوت په خولې ترې راووت بیا په دې خوله کې ننوته په سنګو ترې راووت لاړ هغه مار روک شو ما وی بد انجام د بد کار انجام هم دغی بدی ډېر لوی زیاتې شوی دی که څوک یې مني که نه مني زما خو خپل سوچ دا دی چې معاویه صاحب لوی هستی ده صحابي د خو یزید نه دی د یزید باره کې زما خپل دغه دی چې د دنیا بیکار د چې کم ظلمونه کړي دي نو د الله مغفرت هر چا شامل دی څوک داسې نشي ویلی چې پلانی ته الله به مغفرت وکړي د الله فضل او د الله دغه دی خو کیدی شي که الله پاک هسې معافي کوي وبکي خو ډېر لوی ظلمونه د کړي دي یزید ماوی په مدینه منوره چې د کم ظلم کړی دی لس زره صحابه او تابعین د شهیدان کړي دي مکه مدینه منوره چې کوم حیا د هغه شته ده او کومه بیزتي ده کړې ده نو ما دا بې اندازې ده لوی ظالم یزید معاویه صاحب توبه هغه ته استاد به وي زموږ سلام دی ورته هغه ډېره لویه هستي ده جنتي دی کوم ځای شو قال دغه وی انس اوتی عبید الله ابن زیاد راوړل شو عبدالله ابن زیاد ته دا د کوفې ګورنر دی ریاضه څوک ورته راوړل شو براس الحسین سر د حضرت حسین فجعل نو دا سر کیښودی شو فی طستن په یو خانک کې فجعل نو شروع شو د عبیدالله ینکتو چې په ډکي باندې وهه کله سونګي ووهه کله خوله وقال فی حسنه او وی به د په حسن د ده کې شیئا څه شی د ده د حسن پورې بیا ټوقې کولې ده مړنو ډېرې ښکلې شونډې دي ټس وبې وو ډېره ښکلې سونګی ده وبې وو فقال انس انس ورته وایي ما کان اشبههم و یودا حسین زیات مشابه د ټولو نه برسول الله صلی الله وسلم د پیغمبر علیه السلام سره یو حضرت حسین په رنګ او شکل کې دا بلکل د رسول الله صلی الله وسلم سره څو مشابه و دا یو ټکې بس ووایې حسن صاحب باره کې هم دا راځي چې حسن هم د رسول الله صلی الله وسلم سره مشابه و خو که تاسو ته یو ټکې یادي موږ مخکې ویلي یاد دي درته په نصف اعلی کې د نامونه بره د رسول پاک سره څوک مشابه وو حسن بارک الله هلکه دا ډېر تکړه سړی دی حافظه یې ښه ده لکه زمونږ په شان نه دی او په نصف اسفل کې ورسره څوک مشابه حضرت حسین دغه قدمونه او پنډې دا بلکل داسې وي وکان مخزوبا انس صاحب وی چې دا سرخ یې راوړه که نه نو دا ګیره مبارکه نه ده دې له وسمه ورکړې وه دا نکریزه وکان مخزوبا او ویښته د رنګ شوي بلوسمه په وسمه باندې دا سره وسمه ورکړی و او دا دغه و زه بس جنو خان